درې څلوېښت شرکې دي چې قرآن پاک هغه سره مخاسمه کو علم مخاسمه د څلوېرې فرق کې دوه لاس سره کنه روانه د مشرکین اهل کتاب یهود نصرا یهود دي نصرا دي بل منافقین دي مشرکین سره د منظرې قسم یا بیان کړو چې کومه منظره سره کو و دی گمریا بیان که چه دی گمرایی کی مدو شرک تا تخریف تا تشبیه دو شرک یا کړه دا د الله سره په عبادت شي شریکون جوړ کړی دي اس بتونه دي سټیک دي بتونه عبادت کو سټیک دي ونه عبادت کو سټیک نور مستګي و دي ستری عبادت کو او درنګ کنه تخریف یا کړه دا بخیرا دی صاحبا دی کنه په داسو غیر رسومی دی ایجاد کړی په خپل ځانې سره ان آخرت نه انکار ده او دا رنګ د نبی اسلام رسالت کنه هغه بعید ګڼل هغه استباد چې دا په همبار شو حالانکه په میشه په دې شو دا دغه ونه کنه کلیول سړی ده خروکینا کو شوکینا کو بدریشه ګرځي ټول کنه بشري خصوصیات لري او دای په همبار شو هذه کا اختراف یې کنه خرفت نیول کسب نیول وګوره کنه حال دې ته کنه مختلفینا چې دې دا کسب جوړ کړا دا د مشت په زمنا شه په در اسلام شه خاص کر اخر کې یې سړي دې په اطراف در اسلام شه ا مسلمان یې کنه چې کوم په مرکزی شهر نه دي نه هغه په اطراف کې کوم یې سړي یعنی جاهلون دي علم نه عاری خلک ا د باوجود چې د اقرار کو په ولایت د متقدمین اولیاء باندې په خچو نیک خلق تر شو دا نیک خلق په وو خو اس د وجود د اولیاء په دې مشه ا د مستحیل نه ممکنه غني اولیاء چیرته سکدل شي ځکه چې اوس اولیاء چې ویني چې په کای سبړی ده هغه نه خلک چې بدا خو دې میرو نه خروکا کو شوکینا کو نشتیا په در ټیټ دو بیماریا په د بندر سی به ولی خو یو ما فوق القدرت یا خو یې پکې د اولاد پر کړی وي شي ذات پر کړی وي کنه اخو بالکل یې کنه بایدا غني چاس کې دلا نشي کنه چې دې بزرګای په موټر شاګر دی ها یا بزرګای وې منیا شي کنه اخو بالکل بایدا غني دا واجه څه دا غو چې ولایت یې کنه بالکل اتشلا دی یا کنه ولایت خدا سو شاید چې اخو بالکل کنه ولی خو به دا سړی وي چې نه به وشي نه به ترجیح وي بالکل دنیا د شاوات نه به عادي وي کنه اذا نه به پوک وجاوي لکه پیمرونه مطلق چې کنه حل کې دا کې دا وه فما انهم يعترفون بولايه الاولياء المتقدمين اذا باوجود چې دا نن سبا خلک اعتراف کوي په ولايه الاولياء المتقدمين باندې يرون وجود الاولياء خاصه من قبل المستحيلات په دا نظم مرا شکل د اولياء وجود ا د مستحيلات نه غني البته دا صاحب ولي کو چې په دا چرته کې چرته چې ملنګ وي ولان لغر ګرځي کنه لان لغر وي کنه او غنګه به یږي المدینه او د سینه په باندې نه پیږي کنه په خروق شت پرې نه پیږي کنه چې دا به سنه نه ده کنه هغه نه جوړ چې دا به سنه نه ده دا شایدا کنه اے نه به دا درې کې چې دا مزه کلون دا وی کنه نو دې مشکل ته چې ته ملنګ وګړه په دا غیر کمره شوی ته پندې دوه زړه ډېری شور ملنګ وی کنه ملنګي په شکل شې لوی شور وی کنه ځول ملنګ کو چې خلک په دې باندې کلمه کېږي چارسي ملنګي بلو کسو دا مش کمر دې دا تیز په غوړه باندې پات کمره شې دا وخت ژوره جو کندې دی پاسه به لوست و نه به تو سیر ژبه و کنه و چې په داسې مې شیخ پاتې راوي چې به چې دغه داس کنه خدای منور متفق کنه اخر کینه ورسال شو کینه ورسال چاس په چګول چاس په کار ته پرتی وي ته ور شه په دې نه کچې دا چاس کوي نه میڅ کو نه داس کو نه کنه خر کینه ورسی چې چا وی ټکول شه چې شه او شی وغیرہ به لوړو نمونه شته کنه یې مشکین نمونه ده کنه دا غ دوه تاشتا په کبرې باندې کوم سیده لګېږي کبرې ته ورسی کنه او دا سم نه خلق شچ کنه بالکل دنیا تعلقات هم سنا غریب په باندې سوا کې دا ونري پرې خړې باندې حق ده د بزرګي نشي لرله فإن الله تعالى بسا سيد الأنبياء بفضله ورحمته في العرب خاصة ذلك پرودگار جلو شنو سيد الأنبياء ولا جلو په خپل مهرباني سره په خپل فضل سره پاره بشه و امره به اقامت الملت الحنیفیه و امر ته وکړو کنه په سیخولی د ملت حنیفی چې هغه د ابراهیم سم دین هغه چې کیم کنه اصول پیش کړی دي کنه هغه بیا پیش کا وخاصمهم فی القرآن العظیم و دې د مشرکین سره مخاصمه وکړه په قرآن پاک پر پاک شه وسدل فی المخاصمه بمسلماتهم و د ګ ملت حنیفی د اثبات ته پرا توحید اثبات ته پرا د خش اثبات ته پرا په مخاتمات شي په مسلمات دلیل ونیولو چې مقدمه بیا مانی دلیل ونیولو په مخاتمه شي به مسلمات هم په مقدمه مقدمه سره چې هغه دي څنګه مسلمه دي التي هي من بقايا الملة الحنيفية ته ا مسلمات چې ا د ملت حنیفی نر پوت دي ځکه چې خاصم ته به د کنه الزام پاور کوي چې خبره چې دایا مانی مې شو پلانونه کې نه داس مې درې دي هغه بعد بتون ته سیده لګولې هغه بعد داسې کړل قرآن پاک د دینه مطلبه وشته دلیل چې ته په شرک باندې دلیل پېښ کا د اشراق او د شرک رد قرآن پاک په اول په دغه طریقه کړ چې مطلبه او په دینه دلیل علامه یزمون پیغام عقیده باندې چې کیما عقیده دی لري په دینه دلیل مطلبه کړی سره دلیل نشته لو شاء الله ما اشركنا ولا بنا كثير خدای په خوښه وای امیر دی عدم اشراک به بنه می شرک راوای نه می پلارینی کې شرک راوای کنه پاک مطلبه نو قول هل عندكم علم من علم فتخرجوا لنا اتو څنګه دلیل یا دلیل پیش کیسه کنه په شرک باندې دلیل تروي سره مطلبه دلیل راکړو قول هل عندكم من علم فتخرجوا لنا دویم اشراک رد په دا طریقه کوله په کله کله به اثبات عدم تسوی بین حول عباد و بین رب و تبارک و تعالی دا هغه عباد دا مخلوقات چې د توسې پوجا پاټ کې ستا توسې پرستش کې ستا د بتون دا هغه و درپ طرف نشي چې ته مساوات کې مساوات ته چې توسې دا الله سره سره شرکا ګرځوي ستا ا د ه ک ه مساوات کنه هغه خدای په موت کو کنه دا به سره سیمره برابر دي کنه دا سره کنه شي کته دا نه مخدوی جوړ کړ په دا طریقه به د شرک ابطال کو افمن يخلق كمن لا يخلق پر په په طریقه نه جوړ کړی چې کنه هغه ذات چې پیدا کول کوي شي هغه ګوند سره چې پیدا کول شي کړه وبيان اختصاصي تعالی باستحقاق اقصى غايه التعظيم او کله پک دا بیان کو چې الله تعالی په هو کنه الله تعالی په کده لوی کنه انتهایی تعظیم حق دره صرف الله پک تا د معبود هغه په چار دکه چې معبود هغه وي او بیان اختصاص دې برتله په حق دوری د نهایت تعظیم ودی چې کنه هغه د نهایت تعظیم حق دره صرف ځینې کنه بل څه نه دی بخلاف اهل عباد په خلاف دې دې بنګونی نه دې عباد نه چې د توسي په چپاټ کې ستاسو د خو تعظیم حق دوری نه دي به دا څنګه خدای یو شونه امیر دې په شکل مساوات نشته دا مې توسو له شریک کون جوړ کړ په دا طریقه باندې محاسمه کو رد باندې کو وثالثا بيان اجماع الانبياء على هذه المسطح دا ترځای سي ملوي کنه کړې پاتو محاسمه چې کله کو د مشکین شرک بتلوي چې څومره انبیا راغلي دي ټول انبیا به تحید پېښه ده د ټول انبیا په توحید باندې اجماع ده چې خدای په واحد لا شریک ته خدای سره نره شرکا نشته ده بیان اجماع د انبیا ته وکړه په دې مسله باندې قرآن پاک ته چې ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون په تو نه پیغمبر مخه مې بل اس پیغمبر نه لړلا د اشتراک رد کو په بیان د بدګویۍ د عبادت اسلام سره چې دا به حصه او به حرکت دا کنه چې نه حس لري نه حرکت لري لوټ سره نه حیات نشته پښې اې دې کې عبادت سره نه کیږي څه کنه وان الحجار ساقط من مرتبه الكمال انساني کونی خو د کمال انساني نه لوند پروت دي پوت خدا چې دین رب جوړ شي دین معبود جوړ شي فكيف ينال مرتبه الالوهيه معبودون خو چې از یې کنه د بحر خوندون وي کنه اخو هغه نه را خلق ولکه تفسیر ابن کثیر دی کې چې د لات او د عزا او د منات کنه دا ولیاوی لوی لوی اولیاوی کنه بزرګون ملک سړي تر شوی دی کنه هغه مجسمه جوړ کړی وي تاسو نه سونه جوړ کړی وي کنه دا د لات له تصویر د منات تصویر کنه بیا عبادت پیچ تکړو عبادت پیګه تیجه نه پوي بتا دا به په تصور شي به کنه هغه زیت صورت وروړو کنه ا به وروړو بیا دا غرض په هغه ځکه صحیح کی چې زه خو دې تیږه بدل خو نه کوم چې دا کنه په دا پر مې کنه سپکوي یا په دا پر پر دې کنه چې دا خو سانو شي کړل چې څه کړل شي خو بل څه تا خو دا تیږه نه دا خو نه کړم معبود مو معبود خو بل څه تا او دا نه کړه به کو دا خبره نه راکړ ته کوم چې معبودون کنه هغه پلکای دا پلکای دا هغه تیږه نه معبودون جوړ شي کنه کتاب په دې دی راوړیا دا په پر مختص تا بلا تشبيه وا ا مشركين كنا غمري تشبيه شاسفات بشري پروردگار شي کنه پروردگار شي هغه صفات یې ورګټ کړی دي چې کی مکن عادي مخلوقات صفات دي کنه دا ګمریا په مشکین شي موجود دي کنه چې کیم صفاتینه د بنګونه دي کنه آیا الله تعالی ثبت کړی دي اولاد یې ثابت کړی دی که چې خدای پاک اولاد شته لینه زمن یې شته ان الله ملائکه بنات الله ملائکه کنه هدا خدای پاک لینه دی ا تشبیر څنګه کوي پاکه اولا بمطالبه بالدليل على دوام خدای پاک کله مطالبه وکړي نه دلیل په دوام باندې چې په دې باندې دلیل پښکا چې ده کنه خدای پاک لینه شته خدای پاک زمن شته په دا طریقه باندې د تشبیرت کو چې د والد او د مولود مشو تجنس په چار ده هغه یو جنس وي چې پلور انسان وي خو بچای بیا انسان وي دا خو نه وي چې هغه بچی نه به کنه هه نه به کنه فرض پیدا کیږي یا نه به کنه حمار پیدا کیږي یا نه به بغل پیدا کیږي هه والد منشو تجنس په چار ده او د خدای په کو او د کیم د خدای په کو چې دی اولاد بلی الیاذ بالله ملائکه بلی ومضموم لديهم الى الله تعالى فده طريقه مونږ د دې د تشبيه رد کو چې بیان کو د بطن د صنعت د نسبت ایږي چې دې څنګه مکروه ده او دې څنګه کنه مضموم ده یو شای چې ته په خپل باد غنې ته د خپل کار کې نشي برداشت کوله چې نو څنګه ملک نه بیا فای پکته هغه نسبت سرنګ کې لینا کنه بنی دام لینا نه وړي او لیرې چې پیدا شي کنه شا به داسې غامي ته چې کمره پیدا شو ده کنه اشه دې کنه ودی ځای دې کنه چې بیا جر کې یو شا بیا جر کې یو شا کنه لور خو څه کنه غام مې خو الیا په باندې خپاوي کنه الا پکا دایر ته چې الله ربک البنات ولهم البنون ها رب دې پر بیلینه وي و دې پر به زمني زون ته زمن خوشوي ستا مو دې مټولې نه کړ خوشې کړی کنه وكان اصل من هذا الكبير اثر پر شدې کبیل وی دا څه د کلیل دلیل نه ده کنه چې بیا ته خو لیر باده غنې بیا مو ته پر لیر ثابت وي دا څه ټول دلیل نه ده عقلی دلیل نه ده کنه خو دې څنګه خدا دلیل ده دې څنګه دا خبره مرشیدو کې چې مو ته خو به خوان نه ورکوي ها په خپل خبره په خبره پر کوي کنه چې به ته خوان نه درکوي بیا لا دې پر کنه دا دې ویره هم الله لا دې پر لینه ویله منله دار د مسوک نه کوم د پرا چې مقدمات مشوره اې دې سره کنه معتادی دا امني او متوهمات شرعیه دا غا تسلیم کوي اکثر په دې شي دا کې دې کې بل نه وی کنه مت کیو نه وی کنه چې نه مو ته کنه دا دلیل ورو چې کنه بالکل برهان وی کټی دلیل وی په دې کې طالب نه چې خای په کلیدا نشي کېدل دا کټی دلیل نه ده ورد التحریفه یا پرین بیان تیر شو کنه چې کوم په فاصله شي په نور شي دیم کا تقسیم کړه دا کنه او زنه د فائدې پر زنه دی بتول دې پر ها دا کنه لشرکائنا کنه هذا لالت مهذا لشکنا دا غا چې چا پیمبر دا پیمبر د تقسیم خندا کړه دا خو تو سره جد کړه ټول اختراعات دي دا څنګه کې اختراعات دي چې هغه څو کړه پیمبرو خو دې مخصوم خلک ته پلان نه کینې دي کنه دا څنګه کې یو دین جوړ شي چې دا دین جوړ شي په دې دا اعتبار کوي دویم په دې طریقه د تحریف رد کو چې دا ټول اعتراض دي نوي جوړ شوي دي و اې خلک طرف نه دي چې معصومین دي په مرور نه دي ورد استبعاد حشر رسول قیامت نه مني بیا ژوند دین ورچګېدل ا دې غرض بعد کو چې کنه بالقياس على احياء الارض بعد موتها پر ودیار کنه د خشم نشه کنه د بنګونې بیا په دې کول لا کیاسو ته کو په خیا د مزکه باندې پاس ته مرګ نه پاس ته وچولی نه دا نه مراته به چې مزکه تو سیدلی دو ډېر مې دا بروم نه پمې کېږي یې بنه په ولا کېږي کنه هغه مزکه وشینا سبزه آر شي وچه شي مزکه وچه پرتاوي کنه به د پریا نظام د وریا د وشي برمینه روشي کنه برمینه وریږي وریږي کنه مزکا دادا شي پستا شي کنه سمي دا کړی چې پښنه کېږي کنه مزکا آ ټول تحمیل بیا ځن کړی کنه واشي ناشي وی غلی ناشي وی کنه او چې کوم پسنه به کړلی وی کنه ټول جواب شي کنه مزکا شنا اړه پیږي کنه لکه څنګه چې داغه منظر تو څه کتلا ده چې دا مړه مزکا خدای په کې چې دا ژوندې کو په سبزا باندې د هانه مر میسول دا کنه دغه مړې ژوندې ولا دا د څه کړل شم وما اشبه ذلك يا چې دې تک نه دې سره مشابه دي وتنكيح المنات الذي هو شمل القدرة وامكاناته وهذا خشن الشركنا د اثبات تردید په طریقه کو اثبات په طریقه کو کنه چې هغه تنکیح المنات ته پیش کو چې هغه شمول د قدرت ته او امکان دی عادی دو خشن نشر کنه دا به وته بعید وه وته به محال وه چې پروردګار کنه دا دې کا په دې مزکه په احیا باندې کنه نه وای کډیره ودا خو تاسو په سترګې وینئ سکه د مزکه وچوله وینئ ستا د پسلې وچوله وینئ سکه نه دا وچوله زرشین که کنه ادوارې فعلت مشترکه صحیح ده هدې علت ته کنه یو هو کنه قدرت ته لکه دې ته مې چې قدرت ورغله ده په دا کډیره چې دا کنه په مزکه مده برمینه وکړه بیا مزکا شنا شو سب ژوندې شي کنه دا رنګ ادي کا کدی راځي د مړې په ژوندې بونا کدی راځي او دا رنګ کنه په دې کې باندې چې مړ شای چې سایو نو خطرې وي مړ شي دا نشي ژوند دلا دا مخاله خبره ده دا سم ده ا مړ ژوند د ورسه مخاله ده ممکنه خبره ده ا سره نه چې دا شای ونه لوړ وجود یې نو سره سبقا ما دای نه و زید لوړ وجود نه و زين مې پیدا کړو هم ته مې پیدا کړې مر پیدا کړو کنه کنه ایس وخت پیدا شوی یو جوړ شوی اړي کې داشته هغه شي داشته چې مر شوی کنه بیس ګورم چې بیا ځونه کنه چې په ان ایجاد باندې کبیر یې کنه په آداب باندې خپل کولا کبیر یې کنه دا مخاله خبرندو شمول د قدرت و امکان دی عاده دا تنکیو خلمانات ته چې دا موجود وي دا ستار سره اعاده مخالندو ممکنه دو قدرت مې کنه هغه سشتا په خیا باندې به بیان موافقت له کتاب سماویه ته کوم فل اخبار بشي بل د خشر نشر اثبات په دې طریقه وي تکو چې سمره علی کتاب کړه له کتب سماوی دي که يهود دي که نصرا دي هغه امتینا چې مخه کتمینه تنه اخو قیامت منی اټول متفق دي په اخبار به په اخبار کې په خشر مکان چې قیامت سره کنه بیا به فندې کنه منی مشه چې ګای په کتبه شه د مسله پر تا دو کنه خشه نشه يهود نه سره منی هغه مصر په دې کې دا شه موافق دي کنه دا غي ځان مشه کې مشکین ته چې قیامت نه انکار کو بل ورد علی منکری رسالته دا ګمرې د مشکین شه کا چې دی د پیمار په هماری نه منی فابن کو نه پاک سرنګ رات کو ایسره سرنګ مخاسمه کو اولا ببيان وجودها في الانبياء السابقين دا غير سلط كثير مخال وي خو نرى في مرمى نو بيل شوي انا رسد موجود ده فانبياء السابقين شي ادم عليه السلام فيهم باردا نوح عليه السلام باردا اذن خو ټول غير د مشركين خبر وي كان يرى ابراهيم عليه السلام ذكر اغا مالي چې ابراهيم عليه السلام فيهم باروا به چې په شرسات موجوده شي به کله په دې په مر شوی له مخالفت دان شي په مر کېدله رسالت دو ته عبارت د وحی نه نه رسول دی په ایمان خو کنه پی کې مارو کوه منه چې ته وحی تلای شي دا خو نه چې بالکل د بشری کنه لوازم نه به خلاص وي نه به کنه بیا نه به چې تاسو به کړی نه به غرمه کړی نه به په سر درد لري نه به کنه وجری نه به تر جری کنه دا غو چې کنه دته به صرف وحی رسی قل انما انا بشر مثلكم فرشتہ به تروری یا د خدای پاک په هم فرشتہ به تروری خو فرشتہ متجسد نه وي متشکل نه وي د انسان په د شاشه په شکل شنی وي دغه څه کنه روشي او هغه فرشتہ براه راست د قلب باندې الکا کو کنه اې د زتا مزمین ور چوي بلکې هغه الفاظ ور چوي دا دا سم خل خبر اندو دویم سره دغه د وحی چې فرشتہ نشته دغه څه پسې پردا خدای په خبرې وسره کو خدای په کوینیا نه خبرې وسره کو خبرې وروي وغیش په باندې کنه هغه لذت حاصلوي لکه مصایص نه داسوا دغه مخاله خبراندو او دریم شکل دا دی چې فرشتہ روشي واه کنه یو په شکل باندې متشکل یا خپل شکل دی د انسان شکل ده کنه دغه سم خاله خبراندو دویم په دې طریقه باندې استباد د فقوی درسته چې رسد ته عبارت دی وحی نه او مې ورا حجاب یا د حجاب په طرف نه خای په خبرې وسره وکړو او یورسل رسولن یا پرشتار ولړي و هغه د یو کنه شکل وی پرشته فیوحیا باذن ما یشاء بدلا په حکم باندې کنه او وحی وتو کو چې کیما خای په خوښه وی کنه انه علی حکیم دا سم خلا خبره په دې شي څه خلا نشته په دې وحی شه وسالسن ا دې به خپل کنه معجزه به وي کنه هغه مطلب معجزه به وشته چې سپاونه او د مروانه سره غونډي جوړ کا او دا وتم به وکنه چې دا مقام زکه ورته شي کنه امیر د پر بوغینه جوړ ته وته چې نیر جواته کا کنه سپاونه د سره جوړ کا مروان د سره نه جوړ کا یا پرشتہ د روشي کنه پرشتہ د روشي و هغه دا کنه مشته وی چې دا په همبار ده یا چې ته په همبار کېږي به پلنکای کنه په مش په کوم شم ډېر معتبر سای ده کنه هغه ویل په همبار کېږي پلنکای ویل په همبار کېږي ا دې غرض کوله پک دا طریقه باندې کو دا عدم ظهور دې کې معجزات ده التي يقترحونها چې دې وړي هلا پک هغه معجزې نه وته جوړوي چې کی معجزې دې غوښتره او دا رنګ د عدم موافقت الله تعالی په کدی سره په تعین د شخص یتوحون رسالتو چې هغه دې کنه د رسالت غوښتلو توهیمات طلب دې به غوښتل چې پلنکای دې پیمار وای کنه پلنکای ویلې پیمار پلنکای ویلې پان کېږي لولا انزل هذا الكتاب على رجل من الكريم العظيم على فكره موافقات عندك چې ټیک ته په دې ته به پیمري ورکړه داسې به سره کړي او دا رنګ عدم ارسال د بیت الله ملک دا پیمرون کچیر خو په پیمرون ملک به لشي وای دا مطلبان دې پیرا شوی دا سوي کله چې بخوای په کې مثال په خپل ویل لږی مثال په خپل واخی ویل کړي وعدم ایحای تعالی الی کوشن الله پاک دا سان نکړي حاصل سره کنه وحی نه وتر لږی كل ذلك لمصلحه الكليه دا ټول یو کنه کلی مصلحت ته وجه نه کنه خدای په کدی دا مطالبات نه تسلیم کړی نه پیدا کړی په داسې یو کلی مصلحت و چې هغه مصلحت نه دی دماغ و دی کنه پویا نه ورسېږي کنه یکسر علمهم من ادراکها دې کنه پویا دی علم دې کلی مصلحت ادراک نه کنه هغه کوتاه ده الله په کار بار باندې نبی کنه چې موته پاتو دو کنه زه دې اډې تر خبرې دې مخسر خبرې ته د اسی و بنادو قرآن کریم شی په ډېر ساعت شي په مختلف تر ترجیح باندې کنه دې بیان ته شو ده او په بلیګه تقیدات سره شو ده کنه اې دې کنه دغه مزاج ته کدا سره کچې دا خبره ده بار بار وته شي کنه پیور باندې کنه کنه عقل نو شي بار بار وته شي په کنه مختلف پیرې ده وته شي ولم يتحاشى عن تكرارها وتردادها قرآن پاک دې نه بوانو کړه کنه ا تکرار شنی ول کنه